هم فيها خالدون سورة مؤمن مؤمنون دا مکی سورت دا دا مکی دا آخری دور سورت خکاری دی سورت کے مقصد و دعوت دا خبره کوي چې اسلامي زندگی او اسلامي معاشره د اسلامي زندگی او د اسلامي معاشري کې مطلوب معیار حیات څه شی دی یعنی اسلامی معاشره کې بسین زندگی تیرول غواړي مطلوبه معیار حیات کوم معیار والا زندگی غواړي اسلام یو اسلامی معاشره او اسلامی زندگی معیار مطلوب سره د ژوند کوم معیارات وایي چې په هغه معیاراتو باندې پای کې مسلمانان ژوند دي نو مطلوبه معیار حیات په اسلامي معاشره کې او خو داغینا لړ تعبیر ادا ده چې د اسلامي معاشرې مطلوبه معیار حیات اصل کې تعلق بالله درست دی دا بنیادي معنا چې په دې معاشره کې کوم مسلمانان اوسي ژوند تیری د دوی د معاشرتي ژوند اسلامي معاشرتي ژوند به په سمې تعلق باندې بنیادي شی مطلوبه معیار حیات څه دی؟ هغه دی تعلق بالله، تعلق بالله، الله سره تعلق او دا معرفت او شو د اسلامي معاشره او د مغربي معاشره باندې د اسلامي معاشره بنیاد په تعلق مع الله باندې دی چې په مذهبي الله باندې او د مغرب معاشره کې څه دی هغه د الله او مذهب نه آزاد معاشره ده هغه کې څه بنیادونه دي هغه د الله د تعارف په ځای سوی هیومن رائټس هیومن رائټس هیومن رائټس باندې صرف انسان پرستی بس داسې معاشره پکار ده چې د انسان خواهشات پوره شي دا د انسان خواهشات پوره کولو لپاره عاید څه کوي؟ سود جایز؟ لکه انسان ته ډېر مال پیدا کول غواړي هسې نه چې حرام جایز؟ په جوارې په زنا په هسې چې وي پیدا کوي پیدا یې کړي. پردی حق وویل ووایي دا انساني خواهش سره انسان پرستی دا د دې انسان جنسي خواهش پوره کول دي د خمالي خواهش سره مالي خواهش سره سودی او رشوتی او حلالي حرامي جواري زنای بس او نو هغې لپاره که ښځې استعمالولی شي استعمال یې کړي پیسه پرې وګټي هغې لپاره دا کلبونه هغې لپاره جوړ دي ښځه وګټي او وګټي په زنا راغونډې کې راغونډې کې یو مخه جاهلیت قدیم تاسو وګورئ کنه جاهلیت کې بسوا جاهلیت دور کې عربو خپل هغه ډیر غیرتمن نو زنه بده ګڼل لکه هندره جلان ها چې کړه رالا او فتح مکه په موقع نبی علیہ السلام سره سره بیت او خزو سره بیت کاو دا خزو بیت زبانی نو هنده چې رالا نبی علیہ السلام هغه د سورې ممتحنه په آیاتونو باندې نو چې کله نبی علیہ السلام په تبسنه خزونه شرک بنه کوي اولاد بنه وجنه دا دا زنا بنه کوي نو دې چې نو روان ته आवाज ورا یا رسول الله آزاد خزم لا زنا کوي دې د پاره وینځ ساتلې نه او وینځ باندې وې زنا کولو دا غي آمدن او ګټه وې او دا تاریخ لیکل دي چې با کور به جنډه ولاړه کوم کې چې وینځ ویلالې دې زنا لپاره دغه جنډه ولاړه یعنی دا چې د زنا کاروبار شو او بچی کو نو ویزو نو نو هغه جاهلیت قدیم او څه شو جدید عمر د خزو د بدریه پیدا کسه کوا کلبونه خزه چلاوا او پای باندې ګټا نو دا وی بنیاد د معاشره سره هیومن رائټس انسان پرستی ده د انسان خواهش پوره کول که د انسان مالی خواهش ده نو که په سودی ګټي که په رشوتي ګټي په دوکه ګټي په دو نمبرې ګټي تر دې چې په زینې ګټي تر دې چې په جوارې ګټي وای پیسې راوړي د انسان خواهش پوره کول او دویم هغه دا ده چې د انسان دویم خواهش ده مال نه علاوه جنسي خواهش دی جنسی تسکین حاصل کی نو هیومن رائټس دی نو دی که خپل خزه سره دا ضرورت پوره کوي کده پردې خزه سره ضرورت پوره کوي کدا هم جنس پرستی کوي الک الک سره کوي جینې جینې سره کوي کوي ولی هیومن رائټس د د خواهش پوره کول دي چه اسلامی معاشره و زندگی با په تعلق بالله باندې بنای مطلوبه معیار بدای د مسلمانانو د معاشره چې پای کې خوف خدای الله سره تعلقي او الله چې مونږ نه کم صفات خيونه اعمال غواړي چې هغه صفات او خيونه د مسلمانانو د معاشره په افرادو کې نو بس دا د دې صورت مقصد ده او دغه مطلوبه اسلامی معاشره غمیار دې کې خی اسدی نو قد افلح المؤمنون دی اول رکو کې بس دقه خبره کی چې دا تعلق بالله د پاره کوم او صاحب پکار دی ناغه دی اول رکو کې چی ایمان پکی وی المؤمنون نه معلومه شي دا مؤمنون تعبیر شو تعلق بالله الله سره تعلق ایمان سره تعلق بالله پیدا کی دویم فی صلاتهم خاشعون اسلامی معاشره کې با مطلوبه معیار اغا د منس پابندی وی خشوع وی ها ان الله یمرزون دا مطلب څنګه ژوند بای ها سنجیده ژوند اسلام بهوده ژوند لغویات باندې تیریدون کې ژوند منی چې وخت دې ضایع شي مال دې ضایع شي صحت دې ضایع شي نه نه فضولیات نه څه سنجیده بد اخلاقی دي نه نه نه سنجیدګي خو پیژنې کنه شایستګي او سنجیدګي دا یو مطلوبه معیار دی په دې معیارونو کې د مسلمانانو چې د ژوند به سنجیدای بهوده بني تاسو ګورئ نن سبا زمون مسلمانان هم ډیر داسي چې هغه ژوندۍ تیرې خو جون سنجیده ژوند نه دی یعنی د د سنجیده د تاسو ټکی ویم د د د ژوند س مخه ته هدف نشتا نو دا غیر سنجیده چو حیوان او زناور مخ ته هدف لري نه لري اخرى اوس کا پښتنو متل ډک شا تش مزه کارو او د دین ورپسې ار خو بل ها اخوا بل زناورم سکه خواهش پوره کوي بس خواهش پوره کو بچی راوړه نور سم مطلوبه معیار دا مطلوبه هدف مخکې نشي سنجیده ژوندی چې د ده مخې ته د زندګۍ یو هدفي ویژنی میشنی ویژنو میشن مخې ته دی ویژن میشن باندې ځان پوهه زما کتاب دی کامیابی تصور اور اصول اکی وګوره اشینه وته مخه ترایش ویژن سی د ژوند مشن سی هدف بسئی دا د سنجیدی زندگی نو ستا سنجیدی زندگی کې یو شی دا دی چې ستا مخې ته څه معلومي هدف هدف نو نو دا زندگی سنجیده نه بس یې سار به پاسی لس یو لس ټیم چې پاسې دا غیر سنجیده یو خدای روجی دی غریب د شپې عبادت کړي ها پېشمنه کړي خامخا سارو دکی خدا خو مجبوری ده خو یو دا ده چې کالو سر دی سره پاکستاني قوم دی د شپې به فیسبوک ته یوې دوه پورې ناشتي درو پورې او بیا به چې د سار د مانځه ټیم شي وده بشي او سار وختي یو لز دولس بجې به پاتې پاکستاني قوم دی دا قوم بلکه ستر کیو کی چې د تر اوسه پورې د جون ډنګ نه معلوم شوی دا ډنګ نه معلوم کنه د تسوی غیر سنجیده زندگی معیار ده کنه څنګه معیارات قران خولې دي مو به سن الله غي مورزون مخ کې پیتیر شي سندي څنګه ټکه وې سنجیده زندگی او سنجیده زندگی ټکه ویلې ده اوس به دا ته تشریکه چې سنجیده زندگی څه ته وایي ماته یو مولوی صاحب وی چیرې د سیندی صاحب دا خلاصه خو زماړو مراړو خدا ته چې سوي نو دا خو پکې نه نو مې دا مخ کې روسو ډېر مطالعه غواړي کنه او سنجیده زندگی ویلې دا اوس چې ته په سنجیده پويږي ته به تشریح خلکو ته وګي خو یو ټکی دی کنه نو بهر حال ما چې سبي پاکستانی قوم بني چې مخه ته څه هدف نشته د جون مقصد نشته دا غیر سنجیده زندگی ده دیتا د لغویاتو بیهودا بے مقصد جون وئی اسلامی معاشره کې مسلمان بداسی نی چې د دې د جون سره ډنګ نی معلوم چې لکه ما شپې چې سټه موده شو او سار چې سټه مرا پاس دا زموږ د قوم حال نو کم قوم چې په یولس دولس بجې پاسی او قوم بس ترقی وکي دا شریعت خبره کوم دا انګريز نه کوم نبی علیہ السلام لاړ لور کرا فاطمه تو زهرا کرا رضی الله عنها ادا سار مانځنه بعد د شوی و چې ورغه وته د الله بندې دا سټیم کیو دی د وخت کې خو زما په امت کې رزق او ها اخلاق تقسیمیږي پاکستاني قوم د رزق او د اخلاق د تقسیم په وخت کې او د پروت دی نو وی چې پښتو متل نه سي بیا وسی نر کټه وروړي کنه داوود ګجر د ګجر یادې کسه وای مالک داغه بیا مې خچدان وای نر کټه وروړي په دې کې سپوي ها چانه زولې چاته معلوم نه درځي نه اسې متل وای د متلو پسې شاته یو ډیر لوی سبق یو یو لوی قصې دا چرته داسې چلو چې یو ګجرو بلو نو دا ګجر ودو الته د هغه ګجر میخم بچی راوړو دم راوړو د د دې میخې چې ده نو هغه نر نه ماده کټه راوړو نو نر په نسبت د سارو کې هغه ماده فائدہ منې کنه اینه به سبا بل میخه جوړ شي هغه د داسې چل کړي هغه خيار هغه بل ګجر چې کتلی چې را سمالي خوده ده هغه خپل نره دلته خره او هغه ماده ته الته وړي دا نو چې د بیا روس پاسې ده وګوره دا خو الکه نر کټه شوی ده نو چا ورته چې کوم دین هغه څه کوي بیا نر کټی وروړي نو اماده به بلوړي پاکستاني قوم هم دغه سره ارسي دې بل یو سي نو دې ودی د حالتي نو نبی علی السلام سوي اخلاق او رزق تقسیمیږي نو چې کوم قوم دغه ټیم مودي نو د کې به اخلاق چرته راشي پیغمبر وای مو خو نه وایو اخلاق زکه د قوم کې نشتا د اخلاق او د تقسیم په وخت کې دي شي د الټا پروتي ودی او د رزق د تقسیم په وخت کې دی پروت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه وای چا وتوی دونه سرمایدار او مالدار څنګه شي ځکه صحابه کرامو کې شپږ صحابه داسي دي چې د نن سبا د حساب مطابق اغي عرب پتیانو سمره عرب پتیان شپږ نور مالدار خو بکیو دا کروڑ پتیان هو عرب پتیان سودی شپګ یو پکې عبدالرحمن بن عوف دی بل پکې هغه مفسر قران عبد الله ابن عباس هم دی عثمان رضی الله عنه خدای دی مشهور نو پکې دای دا عرب پتیان صحابه دي خو هغه عرب پتیان سره د عرب پته دي ځکه د مال مینا نشته جهاد دی اخرت دی امارم دی وزره خو بهر حال هغه عبدالرحمن بن عوف ته چاوي چې ته څنګه داسې مالدار شي وې زما د کاروبار درې بنیادی اصول دي بس په دې لګیم په دې ز مالدار شو وی یو دا چې ز د سودا عیب نه پټوم لکه دا شریعت حکم دی بنه پټه بس دا وته خیمه لکه دا شی دی دا وګوره علي والا نه لري مال نن سبا زمون خلک څه کوي اے پټ کی تاسو چرته کتلی دی بازار کې کنه چرته خربوزه خرسیږي کنه نو چې خربوزه کم ځای خرابه ده پاغي باندې سټیکر لګولي اچل کوي کنه دا لوی دی ایب پټي او ایب نه پټوي دا او دویم دا دی چې په قرض نه چاله ورکوم او نه علم قرض معاملات نه کوم شریعت کې قرض منی نه دی خود خپل اصول جوړ کړی دا د کاروبار د کامیابی ده نه په قرض علم نه په قرض خرصوم او درې مدار چې سحر وختي منډه تزم دکان تزم ودنیم سحر وختي زم د دا کاروبار او دا مالدار کېدو نه خي نو چې کم قوم تاسو دونګ د خار کې د بازارونو وګوره مارکیټونه دا ټول سټیم کولاوی لس یو لس بچي دا کولوش دا وخت پورې دیو د پراتی مارکیټونه بند دي شریعت د اصولو بالکل خلاف دا حل نو هغه ودی نو په یولس بجې پاسی مارکیټ ته لاړ شي او بیا ټوله شپه مخکې ټي وي واو هغه اوس د فیسبوک ته فیسبوک ته ناس مخ پدې تیر ځان سره ماشومان هم کړي ځکه کله کله اران شدا سنگ مور پلار دی بچي هم ټوله شپه ویخ بچی هم ویخ دی مور پلار هم ویخ دی او چې سار مانځه ټیم شي ودی شي مونږ مونږ کې بیا یو لس دولس بجې پاتې دا څنګه زندگی ده به مقصد نشوه غیر زنجیده نو خبره بهر حال نه وګد شوه سنجیده زندگی څه ته وای اسلامی معاشره کې چې دا به هدف معلومي میشن ویژن به معلومي اما میشن ویژن د پاره زما کتاب دی وګوره پوي بشه خو بهر حال دا به مقصد به یې ټیم ټیبل به یې نظام الاوقات به یې دا نه بس کیف ما اتفقا چې کوم خلاړه موسم وکړل دا ځکه مونږ د مسری مونږ سونه کو دنیا کې ولی مخه ته هدف هم نشتا او که هدف یاشتا نو د هدف د پاره بیا دا دا چې د دې لار وکمي دې زه ته زم نو په کوم لار بزم لا ستا هدف خدا دی چې یره زه لاهور ته زم ٹھیک ده یا لاهور هم پرې د یره د کیسه خانه کې مې کار دی التزم صدر ته زم الته مې کار دی نو ٹھیک ده صدر کې مثلا س سودا علم صدر کې مثلا س شهر ارس چي دي مقصد ولیکن دا د چې د دې لار اوس کمه ده دله بلار ګوره پرکشه کې بزم په موټر سایکل زما په سایکل بزم یا پیادل بزم کزم نو په کملار بزم اسنه چې لار خطا کم زم صدر ته دغه په ځای باندې دی خو سوکنو ته ورسم نو دا به چې ویژن نو میشن لار بدی سی او بیا چې کوم لارم د معلومه شوا نو دا غینه بعد بیا پلانینګ سره منصوبه بندي علم منصوبه بندي کې بیا ټیک دا لکه صدر تزم او لارې دقه دا خو منصوبه بندي نه ده شوی سباله بزم خا او سباله جزې نه د سره سایکل شته نه موټر سایکل غم کړي دي سایکل چې در موټر سایکل دی راوځه هغه پنچرو چې ټینکی او کته تیل پکینو اوس به تیلو پسې ځي یا کې دې شیل ته سی ان جی بندي دا اوس د دې لپاره پلانینګ نه دی کړی موږ ساسو ټولو دا کاری چې سکار زو کنه ایله منسوب بندي نه نو به هو هغه شی څه شو دا هغه وخت کې بیا مونږه چې دینو تیاری کو نو دا وای چې مخکې به ویژنی میشن به بیا به سي پلانینګي نو الوب مخکې ځي نو به مقصد جون بنی سنجیده وي سه هدف به معلومي سه شیم ټیبل وي سه نظام الاوقات وي او په یو ترتیب سره بجونی نو دا اسلامی معاشره کې صلات پابندي خشوع او سنجیده زندگی وي لغویاتو نه بزان ساتي او دارنګ والذین هم لزکات فاعلون زکات تزکیم دا او زکات مال جان دواړه والا بس اے د مال او د جان دا پاکیزګه عمل وکي مال بم پاک ساتي او جان بم پاک ساتي یعنی په اسلامی معاشره کې با پاکیزګي وي ګنده معاشره بني هغه پاکیزګي به د جانمي د د جان مم صفای دا جان صفای بیا صدا ظاهرم ده باطنم ده ظاهر مم صفا سوتري اسینه خیرن ببد حل صحابوی دیزی دا مسلمان صفت نه یا باطن دنه دنه حسد ګنده اخلاق خوونه نه باطنم او مالم صفا زکات به ور کوي حلال مال وي نو دا به اسلامی معاشره جنسیاتو حواله سره به ډیر خیال ساتي احتیاط وکړي جنسی زندگی به سخ دا انضباط والا او د پابندۍ والی حافظون انضباط وای دی غلط ضرورت باندې پوره کړي ما ملکت ایمانو بینهم غیر معلوم ازواج او ما ملکت ایمانو بس نور به جنسي زندګي د د انضباط او د حفاظتي سوا د شرعي طریقې نه په غیر شرعي طریقه باندې خپل جنسیات خواهشات نه پوره کوي دا د اسلام معاشره ده یورپ مغرب کې سړي ها دای معاشره کې سړي جنسیات حواله سره انضباط نشتا کلم کلم چوټی دا ک د شلو زرو خزو سره یارانه کوي ک خزه خزه سره اخته او سړی سړی سره اخته اخته دي هم جنس پرستی اسلامی معاشره به داسې پاک او دارنګ بل د دینا پس ادا ده چې والذین هم لامانات معاهدهم راون اسلامی معاشره کې با امانتداری او وفاداری د احدی امانت او دیانت باندې بنا معاشره وي دې کې با خیانت ني دارنګ ایفای عهد به پکې د وادو پاس او خیال به ساتل کی د وادو بخیالي دا صفات چې کم تقریبا بیان شو نو دا د اسلامی معاشره گویا کې دا بطور پالیسی الله خل دا پالیسی شو د اسلامی معاشره معیارات کنه معیار شو او دغه سي د په تنظیم او تربیت کې اساسی اصول دي تنظیم او تربیت کې هم دی بنیادی چې مثلا یو تنظیم اجتماعیت ته پای کې هم کارکونانو کې دا صفات پیدا کول غواړي د تربیت حواله دا خو په دې اول رکو کې بس دا بیانې چې دا تعلق بالله د پاره کم او صاف او کم مطلوبه معیار پکار دوی مرکو بیا ا بیان د تذکیر به ایام الله ده یعنی د الله عذابونه نو د انبیو واقعیات دی ورکی نوح علیہ السلام هود علیہ السلام دغه واقعیات دی دا تذکیر به ایام الله ورکی دی د پاره چې کم خلق دا مطلوبه معیار والا معاشره جوړ نه کی مطلوبه معیار والا معاشره جوړ نه کی تعلق بالله درست نه کی نو دنیا کې الله رسوا کوي دا خلق الله رسوا کوي کم وګوره د نوح علی السلام قوم هود یا صالح علی السلام قوم دارنګ فرعونیان د موسی او هارون علی السلام مقابله کی دارنګ یهود د عیسی علی السلام مقابله کی انبیاء دي انبیاء علیهم السلام دا دوی مدرې مرکو دغه وخه دوی مدرې مرکو کې سو اما نیر شو دي دواړو کې دغه واقعاتو خبره داوا تذکیر به ایام الله چې کوم خلکو دا مطلوبه معیار معاشره کې نه دی قائم کړي الله سره تعلق نه دی درست کړي نو الله رسوا کړی دی عذابونه راغلي نو دې دواړو رکو کې دا خبره سلورما د تعلیماتو نتیجه او نصب العين سو دقه خبره چې تعلق بالله قائم شي او د تعلق بالله په بنیاد یو دغه مطلوبه معیار والا معاشره وجود ترایش تمام انبیو دغه کار انس بلعین تعلق بالله توحید او دغه مطلوبه معاشره یا ایو الرسول کلو من الطیبات و عملو صالحا دا ګوره د معاشري بنیادی خبره شو څنګه معاشره د تمام انبیاء علیهم السلام دا نسب العین د مقصد د څه کلو من الطیبات معاشره کې خ معاشره کمی ها چې داغه رزق خوراک حلالي کنه کلو من الطيبات معاشره غا معاشره چې پای کې رزق حلالي کله چې کومه معاشره کې رزق حرام راشي یا معاشره تباکی نو نن د دنیا معاشره او دارنګ د مغرب معاشره کې سری رزق حلال نه رزق حرام پاره طریقه چې وګټي مخکوي کنه چې پاکیزګي د جانو د مال کنه دای وضاحت شو کلو من الطیبات او بل سما یار د دویم واملو صالحا دا سه معاشرام بیو غستا چې هغه بنیاد په عمل صالح رزق حلالي او عمل صالح دا مطلوبه معیار والا معاشره دا د انبیو نسب العين په دې توحید عمل صالح او حلال رزق سره تعلق بالله چې د الله صحیح تعلق قائم شي او بیا صفات د مؤمنانو بیا ذکر کړي هم دغه د مطلوبه معاشره د پاره چې ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون او د دې مقابل کې داغه غلط معاشره والو خلکو غلط اوصاف ام مقابل کې پیش کړي ادا مخ کې رسو دي کنه چې تقطع امرهم بینهم زبرا توحید پر خو شرک باندې اختش دارنګ د دغه خلکو او پیغمبر ته وی استاد ذمہ داری صدا و انک لتدو ملا صراط مستقیم دا صراط مستقیم ته دغه سه بهترین معاشره ترا غواړي خدا خلق سکی و ان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون صراط دغه مطلوبه معاشره دینه مخړی دی لناراضی نو پدې سلورما رکو کې بس د تمام انبیاء او نسب العين او دای نسب العين سره دغه مطلوبه معاشره چې هغه پر رزق حلال او عمل صالح باندې بنئ په دې سره به تعلق بالله راځي او په توحید باندې به بنئ پنځم رکو غوږونه او سر سترګې یې درکړي دي، ځمکه کې یې خواره کړي یې. مرګ ژوند ذمه دار دی، اختلاف د شپې ورځې راولي، دا ټول دا د الله رب العزت هغه نعمتونه په دې رکو کې تذکیر بیا لایل دا دې د پاره ذکر کړي چې دا کما مطلوبه معیار والا معاشره الله غواړي نو دا غرب دې چې پتا سي دا سنعمتونه کړي نو د دغه رب د دین متونو شکریا ادا کړي او دغه سي زندگی او دغه سي معاشره جوړه کړي او خصوصا د شرک نزان وساته متخذ الله من ولد و ما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعض ولا بعض سبحان الله عما يصفون احساس په دې رکو کې ورکي او دا وایي چې ک دغه مطلوبه معیار والا معاشرم قائم نکړه کما چې په تعلق بالله باندې بنا ده او د الله دا تعلق مات ک نو یوم المجازات برازی او داغه فیصله ته وکړي دا څه فیصله وي د دې خلکو حالت بسې چې دغه مطلوبه معاشره مطابق زندگی نه د تیر کړي نو د خلکو دا حال وای چې تلف وجوم النار خسروا انفسهم دا حالت عذاب به جهنم به سزاګانې به نو دې کې دا دا یوم المجازات او د قیامت بیان شو بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ نور دا مدنی سورۃ دا صورت داغه دور دی چې یو طرف ته غزوه د بنو مستلق شوه دا بل طرف ته احزاب جنگ احزاب او خندق دا د پنځمه هج هج هجره واقعات دي خدا اختلاف ده بګي د مفسرینو چې د دې واقعاتو نه مخکې د کرستو دا صورت نازل خدا سخکاری چونکه دې کې واقع د افک دنو د بنو مستلق نه بعد نازل شوی صورت ښکاری د مول مومن صفای د پکې د دې صورت داوا او موضوع سیندی سے وی قانون انسداد بد اخلاقی قانون انسداد بد اخلاقی معاشره خبرو شو مخ کې معاشره کې به داسې قوانین اوس ته خو به دغه صفات په خپل دا صورت مؤمن کې چې کوم صفاتو مطلوبه معیار دا اسلامی معاشره او زندګي اد افرادو دلته وځه سړي ومغه د معاشره خبرې دي خو دا د حکومت د لیول دي عوام افراد خو به دغه مطلوبه معیارات باندې زندگی تیری خو د حکومت ذمہ داری دا ده چې ای به داسې قوانین وضع کوي چې انسداد بد اخلاقی وشي معاشره کې بد اخلاقی روکوش ځکه کله به باز انسان دغه بد اخلاقونه په خپل ځان بچ کی خو بازه به نشي بچ کوله دا طبیعت بداسي مزاج بداسي د پر قانوني ټول انسانان خو یو شان ني څه خلک داسي چې هغه په خپل نیکه او ضمیر په بنیاد باندې بد اخلاقونه منیش او پاکه زندگی او معاشره خپل کی خو بازی داسي چې هغه ډنډه او کوتک نه بغیر نه کوي نه یې لپاره باندې نظام دا کار کوي نو سبا کوي قانون انسداد بد اخلاقی چې په معاشره کې داسې قوانین بیا پکار دي دا حکومت ذمہ داری ده دا اسلامی چې هغه سره دا بد اخلاقی روکوش ا دې رکوعاتو کې وایو یا قوانین سخایو خص د دې صورت پس منظر والے سره د سیرت تاریخ والے سره دی سیندی صاحب دی ترس کې دی چې یو د نظم قران وای خالی کنه دا موضوع دا دی رکو کې دا دی او یو د دې دا طریقې چې د ورپسې تاریخ سیرت پس منظر راځي نه ډېر خو لګي سیرت او تاریخ او دا طریقه می قران باندې یو سړی ځان خ په فهم پویل غواړي نو سیرت به سره لګی ازو خیالي موږ اکثر سیرت لګو یو نیم ځای کې چې څونه بس موقع او وخت دی نو بهر حال د دې پس منظر د سیرت او تاریخ حواله سره دا چې دې کې چون کې واقع د افق د کنه صفید ام المؤمنین او دارنګ د منافقانو سازش جوړونکو خلکو رد ده نو دی صورت کې دا خی چې د اسلامی انقلاب او نظام راتلو نه بعد ځکه مدینی صورت ده کنه مدینه ته هجرت نه بعد اسلامی نظام او ریاست وجود تراغه کلا کال کې دن نه دن نبی علیہ السلام چې هجرت وکړو نو کال کې دن دن اسلامی ریاست وجود دراغله درې کارونه ما وی پیغمبر کړیو کنه اول اول کې مې ویل کم کارونه تعمیر مسجد مواخات او اخر کې میثاق مدینه دا درې کار تعمیر مسجد صد بارو تعلق بالله قائمی ولی هم چې د معاشره بنیاد دا دی د اسلامی نو پیغمبر چې څنګه مدینه ته انټر کیږي جمعې مونږ چرته کړو پلارا قبان راته د جمعې ورځ وا مدینه شهر ته راته قبا دا سیو غنې چې د د مدینې نه د شهر نه بار کلی د پیښور ته سړین ټرکیږي نو بلاره کې دا سوکنه وغیرہ کلی راشي چغول پورا او سوکنه او دا داسې کلی نو دا داسې بار کلو کوبا نو نبی علیہ السلام ال تسروز ایثار شو او بیا مدینه ته دنت مل مستیا ولال تا غیو کړه ځکه ایلار کیو اوس اوس دغل تناستو کنه اوس او خزرج دوه غټي مضبوطی قبیله وي نو دا اوسیان چې دی د مدینه شهر نه بار په دې کلی کې پراتو او خزرج والا مین شهر کې پراتو او دا تربورانو ترونو تربورانو زامنو اولادو نو چې څوک به ملتنا مکه نه راته په دی براته ریدل نو دی به ملمستیا ورکوله نو ماجرو ته بیا وی چې دلته مون سره پاتې کېږي او دنه شهر ته ځي نو سبا ایثار شو سبا دنه تلل نبی علی السلام خاصل سره راغله ده مدینه شهر لراغله دی نو ای سره ایثار شو ملمستیو شو بیا را روان نو جمعه په ورځ وروت نو د زوال ټیم په پلار کې یو محله کې راغې چاغه محله کې نن جمعه ته ته مسجد جمعه وای د بنو عوف دی یو قبیله ده بل نبی علیہ السلام ال دراغه هغه ځای کې نبی علیہ السلام د جمعې مونږ کو او جمعې مونږ ولې کو پلار قبا کی ایثار نش زموږ د احناف پنيز دادا چې قبا اصل کې پاغي باندې د مصر او د قریه کم تعریف دی هغه نه صادقې ده زموږ بنيز خو جمعه چرته مصر جامع کې کنه نو مصر جامع در اصل مدینه ده قبا نه وا اخو باندې وا کلیو او دا بنو عوف چې یعنی مسجد جمعه والا دا د مدینه فنا دا شهر نه دی خو فنا وا نو دا مسله ده چې شهر کې او فنا شهر کې جمعه سي کیږي دا به کې فقہی مسله نو دا دا مدینه د شهر اولنې محله ده مدینه شهر چې څنګه شروع کی اولنې محله دا و نو نبی علی السلام د غلطه مونږ کو نه وخت کېده ک مدینه ته بیا تا مونږ د غلطه نالته اوس مسجد جمعه جوړ نو بیا نبی علی السلام مانځن آباد دن نلاړ شهر ته نو دا څه ټایم دی مسفخین نه بعد غرمه دا کنه مسفخین نه بعد دی بیا نبی علی السلام تله دې په لار سونه وخت لګېدلې والله عالم خو بیا التا ناس پا سلیک سلیک ځکه صحابه وته په انتظار ولته مدینه او بیا عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه کور کې د انتظام شوو د رهایش او دا کورو جیب کورو دا دا کورو چې کلا د دې یمن بادشاہ تیر شوی داسې همری بادشاہ په دې طرف تیر شوی او واپس راته ناغه ته دا هغه وخت چې کوم علما وسروي وتوي دا چې د یسرب دی دا د کجور وطن دی او بعض علما وي مونږ دلته اشاری مونږ یمن ته نزو نو بچا وتوي ولی وی اخیری پیغمبر دلته را روان ها زمونږ یې کتابونو کې دي او یې ښځه نو ایسار شي ایله تحفه طائف خرچې هم ورکړې او د دې دا سفر به داسې وي چې دا خو رواني زموږ غونته نه وي کنه یو ځای کې پړاو چولې سور ورځې دما بل نو الته په حکومت په خرچه کور جوړ ک او هغه د علماء تعالک چې دغه نبی اخر زمان راځي نو دا به زما د طرف نه غته تحفه ای اب دې کور کیوسی کراغه حالانکه ډېر وخت پکې تیر شو منځ کې ډېر لری زمانہ وا نو دغه علماء سره داو نسب په نسب را روانو نو ابو ایوب انصاری جنن اصل کې داغي د اولاد نو نو د تدا کور پاتې شوی نو ابو ایوب انصاری بیا کورته بوتله نو دو چاته کورو نو ته لاندې یا رسول الله ساره کبره نبی علیہ السلام د لاندې ځای خده زکه مله به ملمانه زی راځي او چې برم نو هر وخت وتا سه پرداو کې بره شی ولاندې شي کنه مثلا دی او وی مون ساری برو سو پورې چې حجرات نو جوړ کنه مسجد سره د نبی علیہ السلام کور کورونه او کوټې تر هغه پورې د ابو ایوب انصاري کور کې کله چې مسجد نبوي سره حجرې جوړې شوې نو بیا نبی علیه السلام منتقل شو هغه حجرو ته او دغه وخت پورې ابو ایوب انصاري کور کې نو د ابو ایوب انصاري په کور کې دی اول ورځ دا کې دی شي مازیګر ماښام ټیمي نو نبی علیہ السلام له صحابه راغلی او ناس تو مجلس کې تپوسه وکړه چې وختي زراتلم او زما د اوخه کم میدان کې کیناستا نو دا میدان ډاګ د چا دی وی دا یو دو یتیمانانو دی یا رسول الله سم مقصد دی وی جمعه جوړو ها سونه سات کې روز لانه ده تیر خو څه جوړو جمعات دون لک سات کې جمعات جوړ نو وی وارث سوګ ده سرپرس هغه صحابي راغی یا رسول الله دا څه وې در کوینه دا څه نه یتیمانانو مال نو ابوبکر صدیق ته وی ادا کا پیسې ابوبکر خټول مال راوړی د ځان سره او حاجی ابوبکر خو ابوبکر اچ راته چې سونه وسر سو ټول را روان کړ لونو ورته اسما بابا بسوي ابو قحافه او فتح مکه کې بیا مسلمان شو بابا به وای چې مال پرې نه خو د خرچې سو ته پرې خوري او وی داسې دا ټیکر کی کنکری نی دا شنه وخت کې به دا ډبلی روپې وي نو د راغون کړه او داسې کپړه کې کې خل وی چې بابا وی وی د لاس په لګ د چې دا د پیسې شتا مال ټول ابو بکر روان سپې کوي پیغمبر باندې قربان کوي او په اسلام نبی علی السلام د ابو بکر مال خپل مال غنا ته ور چاتم نه ابو بکر ته ورک او بکر دا سه خوش قسمتا محسنی امت ته کنه دا سه خوش قسمته ده چې پتن لګی دی ابو بکر داغه نیکو اعمالو هغه حد اندازه بسی چې هغه یو جمعه نن تر سور لسو کالو شو په جمعات کې مونږ کیږي او د ابوبکر اکاونټ کولاو دی پیسې دا ورکړې نن پکې امت مونږ کوي زمونږه چا غشته دا ابو بکر صدیق دا د په پیسو غسته شي اکاونټ نام ما کوله صحابه داسې خلک دا رنګ عثمان رضی الله عنه دی نو داغه اکاونټ هم کوله دی ښا خو رښتیا حقيقي کوله دی ان خبر یې او بکر عثمان رضی الله عنه چې کم کوی غشته د خوګو بو د يهودینا نه سره باغ هم ده ا باغ مغشته هغه باغ اوسم مدینه کې ده او مغه کجوري پکې دي ا کویم پکې ده ای باسي بنکړې پمپ په لګولې هغه باغ اوسم د عثمان رضی الله عنه په نوم ده سعودي حکومت څه چل کړی دی خبر یې د عثمان رضی الله عنه په نوم اکاونټ کولو کړی دی بانک کې بالکل د عثمان رضی الله عنه په نوم دی دا غي چې اوسم سمره د کجور آمدن راځي باغ د کجوري سالانه خرڅ شي ا پیسې د عثمان رضی اکاونټ ته لاړ شي بیا پیسې کوي پاغه پیسو باندې دی بیا نور سرمایه کاری کوي نو په مدینه کې په بلډینګونه جوړ کړی دي نو هغه بلډینګونو هم آمدن را روان دي او بیا پسې لګي په عوامو رفای کارونه وان قربان د عثمان سور له سو کالو شمال او مغه سي امت باندې لګي قربان چې عثمان جنتی نه چې ترننه په امت باندې په امال لګي جنت ته بسوګسي جنت ته به خبیث پلیت د متعینا ګنده نطفه نه پیدا شي یزي که عثمان بزي ابو بکر بزي که ستا ملعون شیاو ستاغه سشي دي بامبړان بزي ابا جنت ته ځي چې عثمان نزي او ابو بکر صدیق جنت ته نزي چې نن ما داغي کاونټونه سدي کولو دي او مت فائدې دي داسې خلک د صحابه کرام خو بهر حال کله خو جذباتي خبرې شي زه بس واپس را کوش خبره دا ده صحابه داسې شی ده کنه چې د مشایخ الحمدلله مونږ ته د صحابه او د امینه داسې زړه کې خدا چې په صحابه کرامو کمپرمایز مفاهمت چرې نه شي کېد هغه زمونږ د ایمان حصہ ده زمونږ د ایمان معیار ده صحابه باندې چرته سړی مفاهمت وکړي شي د صحابه کرام مبارکه د تاریخ د مفکرینو د علماو چې د دنیا سونه مخلوق دی او خلق دی د صحابه کرام مبارکه زره حرف چې دای په جامه راځي قسم په الله د قیامت سبا پورې ومنو منو نشو من دای لمن صفا ستره د صحابه کرام صفا ستره لمن والا خلق په صحابه کرام متعلق مون چرته مفاهمت ته تیار نیو او زما د ایمان نشه ده پای باندې چې داغدار شو زما قران داغدار کیږي زما ایمان داغدار کیږي ټول اسلام داغدار کیږي پاتې کیږي څه شیعت خو ځکه صحابه په سینختی دي چې شیعه بد صحابه بدنام شو ټول اسلام بدنام شو قران منځنه لاړو وت صحابه غلط خلق دی نو قران صحیح شو صحابه غلط خلق دی نعوذ بالله نو بیا اسلام کې سپاتې شو قران او اسلام خو پیش کړی دی صحابه او د مونږ دی راوړی دا وسند دی خو بهر حال خبره مې دې پورې کول اوله سجول کړی دی جمعات څه لپاره ولی د اسلامی معاشره اول بنیادی خبره څه ده تعلق بالله نو ته که پیغمبر هم تعلق بالله او بنیاد دویم کار سوک مواخات دا جمعات چې څنګه جوړو دغه وخت کې مواخات دو دو کسان رونه کړ دا ولې ځکه د معاشره دویم ضرورت دا روحانیاتو او د تعلق بالله نه بعد اغا معیشت ته دا ضروری شی په خپل خپو باندې او درې دل دي مهاجر راغلیو اسنه په دې معاشره بوج نشي مهاجر راغلي دي دی خدا الله د دین اسلام د پاره راغلي دي انقلاب لا راغلي دي کدی معاشي مسلو کې خطل نو بیا جهاد کول شي بیا چې د انقلاب راوستي شي نو د دې لپاره پیغمبر زره احساس وک نو دوه کسان یو ځای کړ ځکه یو کس یو سمبالو لسانی خو چې په یو کس باندې بے نظم بے ترتیب بے ډنګ ډیر ورواچې نام ته وتختی نو پیغمبر منصوبه بندي وکړه زر دو دوی یو ځای کړ چې دا بوج نشي په خپل خپل ودري نو او قوت قائم ک ځکه دا اسلامی معاشره دا تعلق بالله نه بعد او قوت او معیشت د بنیادی مسله دا حل شي او بیا دریم شی د غزوه بدر نه مخکې اروستو میثاق مدینه او شنو بای کی سیاسی نظام قائم کا ځکه چې د معاشره د پاره سي سیاسی نظام بیا ضروری دی او من سیندی سے ترس کې ویلو کنه مخکې بقره کې صحیح فردی فرد نه بیا کور خاندان بیا ګڼ کورونه بیا قوم بیا ګڼ قومونه نه اله بیا نظام پکار دی سیاست مدني نو دا درې کارونه نبی علیہ السلام نو بهر حال خبره دې پوره وا چې پس منظر سو اسلامی ریاست قائم شوه دی نو دا خبره دی صورت کې کوي چې اسلامی ریاست او اسلامی نظام خو قائم شو خو لیکن دا یاد ساته چې د دې خلاف غره د سازشونو آغاز هم شو دا سازش کنه د ام المؤمنین خلاف پراپګاندا څه ده دا اصل د دغه اسلامی معاشره او نظام او د دغه نظام را وستون کې محمد رسول الله سلام سکی ها بدنام کی نظام فعل کی نلزام ولګ نو دا خبره کوي چې د اسلامی انقلاب او اسلامی نظام راتلو نه بعد د دې خلاف غره دا سازش آغاز شوه دی مقصد دا نظام فعل کول دا نظام والا بدنامول او خپل منځ کې جنگول دا کاری دا سازش شو کو پدې کې سونا ایک تیر سے سونا شکارونه ګڼ یوې دا نظام فعل کول غوست چې دا مړ څنګه نظام دی دا کاتب کې کیږي دویم دا وچه هغه نظام را وستون کې هستی محمد رسول الله سلام لمن داغدار کی وګوره کور والے دا سره او دریم خامخا چې دا خبره رااله نوز خپل منځ کې دی ټسل کوي دا اول مؤمنین دا سره غوي نه دا دا شی به ډلې به جوړی شي سوق به د منافق په پروپاګاندا کې راشي سوق به په دفاع کې ودرېږي بس یو بل سروا مشتو گریوان شي دا سازش نو دی صورت کې دا خی چې غوړې دا سازش چې دینو دا شروع شوه او دا مسلمانان خپلو کې جنگول مقصد ده هاو دغه د پاره قانون انسداد بد اخلاقی دا بد اخلاقی رکاول غواړي دا سه قانون جوړول غواړي حکومت لو نظام پای کې یو قانون انسداد زنا د زنا انسداد وکي الزانی و الزانیت و الزانی فجلدو کل واحد منهما مئات جلده دا قانون انسداد زنا زنا روکاو کې معاشره قانون ولا جوړ کې دغه رنګ دویم قانون والذین يرمون المحصنات ثم لم یاتو باربعه شهدا فجلدهم 80 جلدا دا قانون انسداد تهمت تهمتونه لګي په معاشره کې په پاک دامنو نو دله قانون سازي وکي نایتا سوې حده لعان وکنه تهمت یې نه لګي روک تاموش انسداد وشي د بنیادی دوغټ قوانین دي دلته انسداد بد اخلاقی د پاره زنا او تهمت بنک دی ول رکو کې بدای دویمه رکو او دریمه ورستو سلورم رکو کې یو قانون راځي قانون حجاب قانون حجاب ایوانه خبره کو خدای دې نه مخ کې دې دوه رکو کې مقدمه د قانون حجاب به تور مقدمه دا دوه رکو دي روسو به قانون حجاب بیان کی یعنی بل قانون به بیان چې ماشه کې څه پکار دی قانون حجاب پکار زنا فحاشي به د اخلاقی به څنګه رکاوي پردای خدای د پاره مخ کې د دوه رکو کې دوه مدرمه کې مقدمه قانون حجاب بطور مقدمه واقع د افک دا دې بطور مقدمه وروړي هغه واقف هم مشهور معلومه ده په دې کې صدا سي قوانين نشته آداب دي او مقدمه په تور وروړي ده چې وګوره ام المؤمنین باندې منافقانو تهمت بدنامه ولګول ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم او سره بیا آداب دي ګڼه غبل منهج کیم دي آداب خی چې دې خبرو خیال وساته یو خو ادب دا دی لولا سمعتمو ظن المؤمنون والمؤمنات بیان پسیم خیره د ادب خیال ساته آینده کې چې کله به مرګري بدنام اولګي دا نو په خپل مرګري خص دغه کوي ګومان کوي دا نه چې هغه وي او تا پراپګاندا کړه دا ادب دارنګ ولولا جاءو لولا جاءو عليه باربات شهدا پکاري سر پراپګاندا نه غوا پکاري غواهان دی خو کنه غوا نشته تا ته چاوي دا پلان کې دا سه ده ته مې ښا دا رښتیا نه نه ثبوت سره دلیل سره او ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها متاع لكم وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن لا يجوبهن خیال لې دا مونږه ډیر احکام دي جوړ کړی دي په دې بل منهج کې غسیندی صاحب دا ټول سکړل یو نوم یو لړ ک قانون حجاب تاسو ګور ټول پردې سره تعلق لري بی اجازه ته بل کرانه زیاده پردې دا اصول خلاف دارنګ کچر ته ضرورت د پاره زینو اجازت باندې بځي نو دارنګ کدا سي زیوی چې هغه غیر مسکونین خیر غی تتلی راتلی شي کې د پردې حکم نشته دا رنګ باروزه نو سړی دی وی پردو خزو ته نو ګوري او خزه دی پردو سړو ته نو ګوري دا رنګ خزه چې بیا بار تک کین ولا یبدین زینتهن زینت بنخکارا کوي او دا رنګ ولی ازربن به خمرهن لا جیوبهن پردې سره دی باروزی نا ټول بس قانون حجاب دا څه انسداد سو بد اخلاقی ماشینه بد اخلاقی پدیوسی یو قانون انسداد زنا دویم انسداد تهمت دریم قانون حجاب پرده دی دې سره بدا انسداد کی او په دې باندې بیا خبره باز سیندی سه په دې بازو زینو کړه دی خو وخت نشته بس خبره را لنډو نو دغه سلورم رکو کې با قانون حجاب وی او دا خبره بیا سیندی صاحب کړي دا وی عجیب ده دا صحابه کرام او د یورپ داسې تقابل پیش کړي عجیب الفاظ وی صحابه کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم کا کیا حکم ہے تو آپ نے فرمایا الحم الموت لیور لیور باره کې تاسو شوو پیغمبر ته سوې چې دا خو سره موت ته یعنی دنم پردشتا وی اس شدت کی وجہ یہ ہے کہ بد اخلاقی نہ ہو پائے دونه سختی ولې اسلام وکړه لیور خو د کور سړی دی او یې غم موت ته وی دا دې د پاره چې د دې بد اخلاقین سیدا دوشي چرته سه معاشي کې خرابي پیدا نشي او یورپ کې وی دون ازادي کې اجنبي آدمی اگر ګر ګوس جائے اور کوئی اپنی نشانی چھوڑ جائے تو زوج اندر نہیں جا سکتا تاکہ عورت کی ازادی میں خلل نہ آئے پښوی په سر چوغور اخوا د یورپ معاشره ته وګوره ګندا وای که چرته پردې سړې د چاکور ته تلی ساده خبره خزه سره ولا تعلقي او د سبار خپل نشانه پرې خو کنه او د ته پته چلکا خزه یار مې راغله ده نو ای دی به بیا واپس کیږي د خزه آزادۍ کې خلل را نشي کنه ازادي سکیږي هیومن رائټس خرابيږي د هیومن رائټس خرابي او بیا دغه سړی او دا خزه په آزادانه تور باندې خپل تعلق ونکړي شي پرې د چې کوي آزادانه وکي دا حل نه وي دمه اسلام او یورپ د دې مقابله نو بهر حال قانوني سره حجاب دا ضروری دی پینځم رکو کې الله نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه دلته د دې الله د دې نظام دا نظام وکړه د انسداد بد اخلاقی قوانینو د دې نظام چې د دې بنیاد په سره تعلق مع الله دا معاشره چې تعلق سره بنیاد تعلق بالله باندې ده نو داغه مثال وایي دا تمثیل د نور الهی دا د الله نور دی نور د الله نظام د اسلام والا نظام د اسلام والا معاشره سره نور دی د دې نور مثال وګوره مثال عجیب ویل مثال باندې بیا تاسو نور پوي الله نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیها مصباح علم زاو فی زجاج زجاج کنا کوكب دریو قدم شجره مبارکه الا زیتونه ولا زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد زیت او یوزی ولا ولدم تمس سونار هغه موږ مخکې توحید سر لګو دا به چا سر لګي نظام سره ولګي دا به نظام سره لګي ها دا نظام چې کوم د اسلام د معاشره دی چې په تعلق بالله بنا دی او دارنګ دا د اسلام دا نظام د سیاست دا قوانین چې په تعلق بالله بنا د نو مسل نوري کمشکاتن فیها مصباح یو د دې معاشره او د دې نظام هغه فکر او نظریه ده هغه ځړ کې پرتا ده او دویم بیا دا چې دویم د دې عمل ده نو چې کله هغه نظریه د نظام او بیا عملی طور معاشره کې عملی نافذ شي نو نور لنا نور بیا خو نور لنا نور شي صرف دا نظریه د اسلام د نظام او د معاشره هم فائدہ منه ده او چې کله وسره عمل او نفاذ مو شنو بیا خو شو نور لنا نور شو نو دا نظریه به فائدې نه ده اوس که نظام بر نافذ نه ده نظریه خو مونږ لرو کنه که نظریه هم نه لرو بیا خو سیو بیا مسلمانی چرته رااله او چې کله نافذم شي بیا خو نورن الا نور شو خا دا نظام دا معاشره د کم زینا غستل کیږي و یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه دا داغه مبارکه زیتون دونه نه دا تیل جوړ شوی دی او داغه زیتون تیل نه بل شوی دی والا او هغه زیتون ونه داسې دا چې لا شرقیه ولا غربیه شرقی او غربی نه ده شجره مبارکه زیتونه صدا قران او سنت دا نظام د قران سنت نه ماخوذ دی قران سنت نه جوړ او دا قران سنت او دا نظام لا شرقیت ولا غربیه نه دا مشرقی نظام دی او نه مغربی نظام دی بلکې کم نظام دی برن راغلی نظام برن کوکب دریون کوکب چرته ای پر اسمان کی کن دا غزین راغله نظام بر راغله او پدې کې تیل ساچولی شوی دی شجره مبارکه زیتونه قران سنت او لا شرقیه ولا غربیه دا نظام نه د مشرق دی مشرقي نظام هم نه او که بیا وسره عملم یو ځای شي دا نظام نافذم شي نو نور نه نور بیا خو نور نه نور دی نو دا مثال ویل بهرحال په دې رکو کې پینځمه کې دقه تمثيل او شپګمه خو سم ډیر پاتې دی یار نا وختش دا بس یکی به بیا نورې خبرې وکړو وای ختم مش تفریو کې دا سه 15 منټ بیا زر راځي